الحمد لله رب العالمين ناصر المجاهدين ومذل الجبابرة والمتكبرين والصلاه والسلام على امام الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رواه الترمذي مسلمانانو ورونو او مجاهد ولسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نیکمرغه کوچنی اختر د را رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته له خوښیو او برکتونو د دې ډکې ورځې مبارکي وایم الله تعالی مو د رمضان د میاشتې صیام قیام صدقات دعاګانې او جهاد او ټول نیک اعمال قبول کړه مسلمانانو ورونو د خوشی او شکر ځای دی چې الله تعالی دا ورځ داسې مهال را باندې راوستي چې په جهادي ډګرونو کې د پرلپسې فتوحاتو او لاسته راوړنو شاهدان یو الحمدلله د هیواد په سطح نظامی وضعیت د مجاهدینو په ګټه دی لومړی د الله جل جلاله په نصرت او بیا د مجاهدینو او ولس د بیساري قربانیو په برکت له پراخو سیمو د اشغالګرو ټغر ټول شوی په ښاري سیمو کې د دښمن مهم مراکز تر بریالیو بریدونو لاندې راغلي. په مفتوحه سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت حاکمیت او اداره د پخوا په نسبت قوي شوې، د مجاهدینو صفوف د هر کله په نسبت منسجم، فعال او متحد دي. خو د تاسف ځای دا دی چې دښمن د ولس له ځینو ناخبرو او غافلو بچیانو څخه د خپلو شومو موخو د ترلاسه کولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي، خپله د جګړې له ډګر څخه په شا کیږي او هغوی را مخې ته کوي. زه په ټولو عسکرو، پولیسو او په عام ډول په ټول مخالف صف ږغ کوم چې د خپل ولس پر خلاف د اشغالګرو د موخو لپاره ځانونه مه تباه کوئ. راشئ د خپل ولس په څنګ کې د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای د ګډ دښمن پر خلاف مقدس جهاد وکړئ چې د دنیا او اخرت سعادت مو په برخه شي. له علماء کرامو، قومي مشرانو او متنفذینو څخه هم هیله کوم چې دغه ناخبره ځوانان چې د دښمن له خوا استعمالیږي وپوهوي او هم باید والدین او خپلوان یې هڅه وکړي چې خپل اولادونه د دنیا او اخرت له خسران څخه وژغوري. مجاهدین باید له هغو اشخاصو سره چې د دښمن له لیکو را جلا کېږي، د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم د خواخوږۍ برخورد وکړي، هغوی ته هرکلی ووایي او د هغو با احساسه افغانانو د قهرمانۍ قدرداني وکړي او ویې نازوي چې په دښمن بریدونه کوي او بیا جهادي صف ته راځي. الحمدلله له مجاهدینو سره د ولس همکاري او د اعتماد کچه نور هم زیاته شوې ده زه د مجاهدینو په نمایندګي له خپل په دین او هیواد مین ولس څخه مننه کوم او د مخلصانه ملاتړ په بدل کې له الله تعالی څخه ورته سرلوړي سوکالي او د دارینو سعادت غواړم د نظامي ډګر په څېر په نورو برخو کې هم د اسلامي امارت فعالیتونه د پرمختګ او نوښت په حالت کې دي. د معارف، صحت، اقتصاد، قضا، دعوت او ارشاد، فرهنګي فعالیتونه، د شهداوو او معیوبینو، له مؤسساتو سره په کاري ساحه کې د تفاهم او کنترول، د بندیانو د چارو او ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخو کې ستر خدمتونه سرته رسول شوي. په داسې حال کې چې له الله تعالی څخه یې مسؤلینو او نورو کارکوونکو ته د هرې هڅې په مقابل کې لوی اجرونه غواړم، د لا ښه پرمختګ او اغېزمن فعالیت هیله من یم. د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د هلو ځلو له امله چې زموږ له لارښوونو سره سم خپلې چارې پر مخ وړي، اسلامي امارت په نړیواله او کورنۍ سطحه سیاسي وجاهت ترلاسه کړی. ډیر هغه جهتونه چی مخکی یې له موږ سره مخالفت درلود اوس اسلامی امارت د یو واقعیت په حیث منی په دی لړ کی د اسلامی امارت د سیاسی استازو د هلو ځلو په پایله کی له امریکا سره د بندیانو تبادله یو ښه لاسته راوړنه وه. د یرغلګرو په لاس د کابل نصب شوې اداره له هر اړخه له ناکامۍ سره مخ ده، تر دې چې د خپلو بهرنیو تمویلوونکو او داخلي پلویانو باور یې له لاسه ورکړی، په اداري فساد، د ځمکو په غصب، د ولسي شتمنیو په چور او تالان کې یې لومړی مقام ګټلی. د ټاکنو په نوم روانې جعلي پروسې د کابل اداره او غربي دیموکراسي لا له رسوایي سره مخامخ کړله. په حقیقت کې له نوموړې پروسې څخه د اشغالګرو او د هغوی د داخلي ملګرو هدف افغانانو ته دا ښودل و چې بدلون راغلی خو افغان ولس له پیله د دښمن په موخو پوهېدی ځکه خو اکثریت ولس نوموړې پروسه تحریم کړه اوس دا دی ټولو ولیدل چې د ټاکنو او د خلکو د رایې خبرې د شعار په توګه د ولس د غولولو او تر منځ یې د قومي، سمتي، ژبنیو او نورو کرکو او نفرتونو د رامنځته کولو لپاره کېدلې. ټول وینو چې زموږ له وړاندوینو سره سم د تېر په څېر دا ځل هم د انتخاباتو په نامه لوبه امریکایي انتصابات شول. واک اوس هم د اشغالګرو په لاس کې دی، هر څه چې هغوی وايي په داخلي ملګرو یې منل پرته له دې چې د هېواد او ولس ګټې په پام کې ونیسي لازمي دي. موږ امریکايي او هغو اروپايي حکومتونو ته چې په افغانستان کې پوځیان لري یا په راتلونکي کې دلته د خپل سیاسي نفوذ یا نظامي اډو د ساتلو فکر لري وایو چې افغانان پرېږدئ تر څو له خپلو دیني او ملي غوښتنو سره سم یو خپلواک اسلامي حکومت جوړ کړي. که تاسو له دوی څخه د حکومت جوړولو دغه حق سلبوئ، دا نه یوازې ظلم او د انساني نورمونو پایمالول دي، بلکې ستاسو لپاره به یې پایلې هم یوازې هغه وي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې مو ولیدلې. تاسو به اوس دا حقیقت درک کړی وي چې افغان ولس چې تاریخ یې د اسلام او خپلواکۍ لپاره له مبارزو ډک دی، هېڅکله به د پردیو په لاس جوړ شوي حکومتونه ونه مني. زموږ په باور د افغانستان جګړه هغه وخت پای ته رسېدلی شي چې ټول بهرني اشغالګر له افغانستان څخه ووځي او دلته یو سپېڅلی اسلامي او خپلواک نظام حاکم شي. د دوی د محدودو عسکرو پاته کېدل د هر عنوان لاندې چې وي د اشغال او جګړې د دوام په معنا دی، ځکه هېڅوک په خپله خاوره کې یرغلګر ځواکونه نه شي زغملی. هغو کسانو ته چې له اشغالګرو سره د امنیتي تړون د امضا کولو فکر لري، وایو چې د اشغال د اوږدېدو او د جګړې د اسبابو د تمدید له چارو دې لاس واخلي. زموږ په هېواد کې د اشغالګرو شتون د هیچا په ګټه نه دی. د جګړې له اوږدېدو سره د سیمې او هېواد امنیت نور هم خرابېږي. په ځانګړي ډول په هېواد کې د اسلامي نظام، سیاسي استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا د نشتوالي، د کلتوري یرغل د پراخېدو او د راتلونکو نسلونو د تباهۍ لامل ګرځي. نړیوالو او ګاونډیانو ته د تېر په څېر یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې زموږ مبارزه د یو اسلامي خپلواک نظام او د خپل هېواد د خپلواکۍ لپاره ده. موږ د ګاونډیو، د سیمې او نړۍ هېوادونو په چارو کې نه د مداخلې او ضرر رسولو اراده لرو او نه یې ضرر رسوونکی دریځ زغملی شو. او له دوی نه هم د ورته دریځ غوښتونکي یو او په ټولو سرحدي سیمو کې په میشتو مجاهدینو ږغ کوم چې د خپلو پولو ساتنه وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ښه تعلقات وساتي. د منځني ختیځ د پیښو او تحولاتو په اړه باید ووایم چې نړیوال قدرتونه دې د سیمې ولسونه پریږدي تر څو خپلو مشروع ارمانونو ته ورسیږي. دا د توجیه وړ نه ده چې ولسي پاڅونونه د تروریزم په بې معنا الزام تورن شي او بیا د بمونو تر باران لاندې ونیول شي او یا دې بندیخانې پرې ډکې شي. په دا ډول کړنو هېڅوک د کوم ولس اراده نه شي ماتولی. دا چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې د اسرائیلو غاصب رژیم په سلګونو مظلوم فلسطینیان شهیدان، زخمیان او بې کوره کړل، موږ دغه وحشیانه عمل په کلکو ټکو غندو. او په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول اسلامي نړۍ ږغ کوو چې د داسې ښکاره مظالمو په اړه پټه خوله پاته کېدل لویه بې انصافي او د ټولو په تاوان دي. باید د دا ډول سترو ظلمونو د مخنیوي لپاره عملي او ګړندي ګامونه پورته شي تر څو د سیمې او نړۍ امن نور خراب نه شي. د اسلامي امارت زړورو مجاهدینو! دا ستاسو دیني او ملي وجیبه ده چې د خلکو د هوساینې او زړه ساتلو لپاره زیار وباسئ، له غرور، کبر او پرته له شرعي دلیل څخه له وسلې او زور څخه کار اخیستل، د ولس ګواښل، ویرول او ځورول، د هغوی سر، مال او عزت ته تاوان رسول هغه ستر جنایات دي چې د ارتکاب له امله به یې نه په دنیا او نه هم په اخرت کې له محاسبې خلاص شئ. د خلکو په وړاندې ستاسو اخلاق باید یوازې زغم، تواضع، بردباري، ایثار او متقابل احترام وي. باید په یاد ولرو چې الله تعالی زموږ ظاهري شعار او صورتونو ته نه ګوري، بلکې زموږ زړونو او اعمالو ته ګوري چې د خلکو په وړاندې له کومو اخلاقو کار اخلو. مجاهدین باید د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمو کې د عدالت او امنیت د رامنځته کولو لپاره مخلصانه هڅې وکړي د غلو قطاع الطریقو او مخربو اشخاصو مخه ونیسي او ولس ته د امن او هوساینې فضا برابره کړي د جهادي عملیاتو په مهال باید د ولس د سر او مال پوره خیال وساتئ ترڅو خدای مکړه متضرر نشي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ټاکل شوې اداره هم باید خپلې مهمې وظیفې ته په ټول جدیت سره متوجه اوسي تر څو د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. مجاهدین باید په یاد ولري چې د نړیوالو یرغلګرو په وړاندې زموږ استقامت او بریالیتوب یوازې د الله تعالی په رسۍ د منګولو ټینګولو برکت دی. مجاهدین باید همداسې د اطاعت په چوکاټ کې د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم او خپل امیرانو اطاعت ته دوام ورکړي لنفاق اختلاف او تعصب څخه ځان وساتي د اتحاد ورورولۍ او خپلمنځي باور مزي نور هم باید ټینګ کړي او د دشمن په وړاندې جهادي صف د بنیان مرصوص په شان نه ماتېدونکی وساتي مجاهدو هیوادوالو دا چې هیواد مو د خپلواکۍ او ازادۍ په درشل کې دی باور لرو چې الله تعالی به د یرغل او ظلم ماتولو د ویاړ په څیر د یوه هوسا او بسیا اسلامي نظام نعمت هم پر افغانانو ولوروي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی هر افغان یې د خدمت حق لري اسلامي امارت به داسې یو نظام رامنځته کوي چې په هغه کې د افغاني ټولنې ټول توکمونه پرګنې او ډلې خپل ځان وګوري او هیڅوک د پردیتوب احساس ونه کړي، په اقتصادي برخه کې له نړیوالو مرستو نه په استفادې سره یې ترکیز په زراعت، مالداري او د معادنو په استخراج وي، زیربنایي، انکشافي او تخنیکي سیستمونو ته جدي پاملرنه وکړي، داسې یو نظام چې د ټولنې خادم وي او په ټولو تعلیمي، تربیوي، فرهنګي، اجتماعي، عمراني او انکشافي برخو کې د عدالت او شفافیت په رڼا کې د هیواد او ولس خدمت تر سره کړي اسلامي امارت لکه څنګه چې د اسلامي نظام نفاذ د دنیا او اخرت د ښېګڼو ضامن بولي د همدې نظام د ټینګښت پایښت او یو مضبوط هیواد او پیاوړي ملت د په خپلو پښو درولو او غني کولو لپاره د ساینس، ټکنالوژۍ، بشري علومو د نویو او مثبتو لاسته راوړنو خپلول او ترویج یو حیاتي ضرورت بولي. په دې برخه کې چې د اسلامي امارت په خلاف کوم تبلیغات کېږي یا د تعلیم د مخالفت تور ورباندې پورې کېږي، موږ یې په کلکه ردوو. اسلامي امارت د علم زده کړه یو دیني فرض بولي او د ښځو او نارینه وو لپاره د شریعت په چوکاټ کې د ټولو هغو حقوقو قایل او پرې قانع دی چې د اسلام مبارک دین ورکړي دي او عملي کولو ته یې ځان ژمن بولي. په پای کې یو ځل بیا د اختر مبارکي درته وایم، الله تعالی دې توفیق درکړي چې د خوښیو په دې مبارکو ورځو کې په ځانګړي ډول د بېوزلو او غمجنو کورنیو لاسنیوی وکړئ، د یتیمانو پر سر د شفقت لاس تېر کړئ، د شهیدانو، بندیانو او مهاجرینو له کورنۍ سره مرسته وکړئ او د بندیانو او زخمیانو پوښتنه، خدمت او حوصله افزایي وکړئ.